پدې کې شپږ خطابات دي په اذن جینا سره اول خطاب شروع شو په دې اول خطاب کې بیان داتو نعمتونو په بنی اسرائیل باندې او دوا عذابونه دي په بنی اسرائیل دا د دې اول باب خلاصه وا یا بنی اسرائیل سوال دا چې دا خو مخکې تیر شوی نو سی بیا ولې دوباره ذکر کړ جواب التا ذکر د نعمت او په موجوده بنی اسرائیل باندې دلته تذکیر د نعمت د ردیو په ابا او په اجداد باندې چې وا بنی اسرائیل او تاسو په پلارانو مې هم ډېر نعمتونه کړی یا حال ته تذکیر او په ترغیب سره نو دلته تذکیر ده سره د ترغیب او د ترهیب نه الته صرف ترغیب او دلته ترغیب او ترهیب دواړه دي یا بنی اسرائیل و اولاد د یعقوب علیہ السلام اسرا په معنا د چا دی رو راوای عبد ایل په معنا الله اے اولادا د بنده د الله من اے د نیک وانی فضلتکم علی العالمین ما غرواله درکړه تاسو ته په مخلوقاتو د خپل زمانه عالمین کیا الف لام استغراقی ده من ما تاسو غړه غره کړی وي په ټول عالم باندې نو سوال دا راغی چې بنی اسرائیل خود نبی علیہ السلام په امت خو غره نه جواب دا چې دا جزئی فضیلت ده مړه دغه یو شاګرد دی او هغه شاګرد ته صرف میر یاد دی او استاد محترم ته صرف میر نه دی یاد خو ماشاءالله قرانم د قران شیخ هم دی د حدیث او شیخ هم دی نحو نور کی د صرف نور کتابونه ویل دي نو شاګرد غره دی د استاد نه په دې فضیلت جزئیه سره خاص په دې صرف میر هغه غره دی یاره کوي استاد محترم نه اگر ته اگر چې حفظ نه دی یاد خو بل طرف ته دغه استاد دی چې هغه د قران او د حدیث ماهر او شیخ او د قران او د حدیث دی نو د شاګرد ته فضیلت ملاو ده خو فضیلت جزئیه په مخلوقاتو د خپل زمانه د خپل زمانه په خلکو الله غي ور کړیو په دې باندې هیڅ اشکال ناراضي د خپل زمانه په خلکو باندې الله بنی اسرائیل غوړه کړیو فضیلت په سبانه او فضیلت په ایمان سره دیم فضیلت په نجات سره د فرعون نه دریم فضیلت په کتاب او پر رزق حلال سره لکه جاسیه څلورم فضیلت په کثرت د انبیا او د بادشاہانو سورته مائده 20 کې وَعَلْنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ما غره والے درکړې تاسو ته هغه سبا وېما چې نن الله ما ته نه دی خو دې خپل تبرات وخی نو الله به اے محمد ارفع راسک سر دی اوچت کا سل تو تو غواړه سغواړي در کوله بشي نو محمد عربي صلی الله علیه وسلم با الله ته درخواست کوي نو سفارش به شروع شي حساب به شروع شي دته شفاعت عظما وایي شهید بکای دا شفارشونه به وشي نو هغه جهنم تتلون کې به د جهنم نه واپس شي سلورم شفاعت درف د درجاتو یو سړی لاندې درجه والا دی سفارش به وشي نو الله په سفارش باندې بلوي درجه ورته نصیب کی پنځم شفاعت د دې خبره د پاره چې الله به حساب به کتاب د جنت تبوزا او شپغم شفاعت د پاره د تخفیف د عذاب عذاب طالب پورې خاص ده چې نبی عليه الصلاه والسلام په سفارش باندې با پټول جهنميانو کې سپک عذاب بد ابو طالبي خود اور کېړی د اور پړې به اوستي او دا غیر به داغه دماغ جوشيږي دماغ به خټکیږي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز جنت تا چې څوک داخل شغه کامیاب دی چې لاړو نو اگر کا ابو طالب سپک عذاب دی خود اور پړې وې پخپوي او سر بتی جوشي دماغ بتی فټ کیږي وم شفاعت د داخله دو جنت ته د ټولو مؤمنانو چې الله زما ټول امتیان جنت ته بوزا اتم شفاعت دا غ مؤمنانو چې جهنم ته داخل شوی دي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شفاعت باندې با د جبرئیل په شفاعت باندې با هغه د جهنم نه راوځي حدیث کې راځي مسند د امام اعظم کې دا حدیث دی جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام وايي ما په جهنم چکر لگاو جهنم باندې با جبرئیل علیہ السلام چکر لګي یو وخت کې د جهنم په داسې ځای کې پروت دی خدای زمانه نه امید نه دی یا حنان یا منان جبرئیل علیہ السلام خپل الله ته وی الله د د په واره کې زما شفارش قبول کا چې زلاړ شم دی راو باسم وای و جبرئیل لاړ شا وای ګورا جبرئیل سونه لوی شان والا دی د بلاړ شي نو جهنم به پسې لټ پټ کی خدای به بیانمومي د جهنم افسرانو ته وایا جبريل چې کله بیا نه مومي او وای الله زما په پیسو اسرانه غي وای افسرانو ته وایا مالک چې د جهنم لوی داروغه دی هغه به جهنم تلاش کی خو لیکن دا به بیا نه مومي جبريل به بیا الله تراشي الله به جبريل لاړ شه پلانې گاګ راکې پته نه لګي کومه گاګره وای چې مالک ته پته نشته جبريل ته پته نشته باغه گاګره کې هغه گاګرې نه باغره وباسي هغه د خپل خپل نه یا حنان یا من یعنی دون سخ جهنمی جبريل عليه الصلاه والسلام باندې راولي وی الله زدا سے زیت بوت لما خو زبیام د الله نه نا امید نه یا حنان یا منان ټکیو نو کله کله بدا گا ګرونا د جبريل په شفارش د محمد رسول الله په شفارش باندې وسوک راوځي